وهو الذي یو خاص الله تعالی ذات د خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه و یوم یقو بالحق بالحق ابن کثیر رحمت الله علیه بالعدل په انصاف سره یا بالحق لاظهار الحق د پاره د ښکار کولو د حق د پاره د ښکار کولو د حق چې الله تعالی په دې باندې او پیژنې الله تعالی ځمکه او اسمان د دې لپاره پیدا کړی دا و یوم یقول کن فیکون او په هغه ورځ باندې چې او بوي کون شه په یکون نو شي به قوله الحق وینا د الله تعالی رښتیا ده دا قوله الحق دا یا فاعل دی د یکون لپاره نو دې کې معنی دا شوله یکون شی به قوله الحق د الله تعالی غ رښتونی وینا به شي هغه به موجود شي یو معنی ده دا قول او حق په علل یکونو د پاره شی به د الله تعالی غ وینا رښتیا د الله تعالی غ وینا به موجود شي قیامت راتللی بس هغه به راشي او دویم قول هم بسرین داره چې دا قوله الحق دا قوله مبتدا ده الحق ولا خبر دی نو قوله وینا د الله تعالی الحق رښتیا ده د الله تعالی خبرې رښتیا دي د الله تعالی وعدې رښتیا دي وله الملک وست الله تعالی خبرې رښتیا دي هغه کمنی نو له الملک خاص الله تعالی لپاره بادشاهی ده بادشاه ګوره د زمکه او د اسمان د دنیا او د آخرت بادشاه الله تعالی دی قانون باغه جوړی قانون څوک جوړی قانون بادشاه جوړی نو بادشاه خو الله تعالی دی قانون بدل هغه جوړی او قانون را لګل دی ته یو میون په خو سوری په ورځ باندې چې بوکې وکړلې شي په شپېلې کې عالم الغیب او شهاده پوی دی په پوی دی په ښکارا او په پټو باندې په پټ او بخکاره باندې وول حکیم والله تعالی حکمتونه لري الخبیر خبردار ذات دی دو خبرې تاسو ما د یو خبره ډیره زیاته وکړله خو یو ځل ته بیا هم کوم بیا به هم راځي خیر دی د الله تعالی د ټولو صفاتونو خلاصه دو صفات دي علم کامل د الله تعالی د قدرت کامله د الله تعالی دی او کم ځای کې چې دو خبرې راشي نو الته کې دا دواړه علت وی لپاره د حاکمیت د الله تعالی نو خلق السماوات والارض قدرت کامله د الله تعالی دی نو دغه سي عالم الغیب و شهادت علم کامل د الله تعالی دی نو سمانه شوله له الملک بادشاہ الله تعالی دی حاکمیت د الله تعالی ومني ګوره دا دو صفاتونه چې پچا کی حاکم باغی قدرت کامله او علم کامل علم کامل او قدرت کامل د الله تعالی دی در بل چر پاره نشته دی نور دی وجنه له الملک الله تعالی لپاره بس بادشاه الله تعالی دی اختیارات د الله تعالی سره دی یوم ينفخ فی الصور پوکې به وکړل شي په شپېلۍ کې پوکې به وکړل شي په شپېلۍ کې دوه نفخې دي دوه ځله به پوکې کېږي په شپېلۍ کې یو ځل د فنا د عالم دپاره اسرافیل علیه السلام به په شپېلۍ کې پوکی کوي چې دا دنیا به ټوله ورانه شي دویم د باس بعد الموت دپاره هغې ته نفخه ثانی وایي دا راغلی ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لما پرغا ان الله لما پرغا من خلق السماوات والارض خلق السون کله چې الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړل نو الله تعالی بیا شپېلې پیدا کړل په اعطاه اسرافیل اسرافیل علیه السلام له ورکړل په هو واضع علی فیه شاخصا بصره الى العرش ينتظر متى يؤمر ابن کثیر رحمت الله علیه د حدیث نقل کړی دی وای کله چې الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړل نو الله تعالی یې شپېلې هم پیدا کړله اسرافیل علیه السلام له ورکړی دا شپېلې اسرافیل علیه السلام په هغې باندې خوله ایښودې ده او شاخصا بصره الی العرش الله تعالی عرش طرف ته ګوري نظر کوي ینتظر انتظار کوي متای عمر چې کله وته حکم وکړل شي حکم به تکل کی بس دغه په انتظار باندې دی د زمکه او اسمانه چې پیدا کړی دي د هغه وخت نه تر د دې وخت پورې اسرافیل علیه السلام په دغه باندې انتظار کوي او خله یې خو د پښپېلې باندې پوکي او پکې کله ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته د الله تعالی پیغمبر کله انسان دسی بیکار شي خراب شي او دسی ډیر خوراکونه یا دا وغیره نه کوي د انسان هغه صحت خپل انسان د پته لګي نور مسلمانان تم پته لګي نو صحابه کرامو نبی اسلام ته څه ذکر وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سرنګي وزه خوشاله شمه وصاحب وصاحب السور قد التقم القرن او شپېلۍ والا هغه شپېلۍ د خولې سره یو ځای کړې ده و احنا جبهته او تندې چې دی په هغې باندې راښکته کړی دی و اصغا بسمع او وږی ښودی دی متا عمر چې کله ورته حکم کېدلی شي نو کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا خبره واورېدله چې الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړی دی شپېلۍ پیدا کړې ده او د شپېلۍ والا یوم ينفخ فی الصور په ورځ باندې چې پکې وکړل شي په شپېلې کې عالم الغیب او شهاده پوی دی الله تعالی په پټو په ښکاره باندې او هو الحکیم الله تعالی حکمتون ور دی الخبیر او الله تعالی خبردار دی یعنی بل حساب والجزاء تفسیر مظهری وای الله تعالی خبردار دی په حساب او په جزا باندې حساب کتاب به سره الله تعالی کوي دا سینه ده چې بس خورا اوس کا او حساب کتاب نشته خورا اوس کا حساب کتاب به ورکه چې هغې هم د الله تعالی توحید ته دعوت ورکړی د ابراهیم علیه السلام حالت ذکر کیږي تفصیلا او د ولس پیغمبرانو حالت ذکر کیږي اجمالا بس دغه خلاصه ده وای قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام دی ابي خپل پلار ته آزرا چې نومي آزرو اسمه آزر چې نوم د هغې آزر و آزر د ابراهیم علیه صلات وسلام د پلار نوم خپل پلار ته ویل څه یو ته ویل اتتخذ اصناما الهه آیا ته غنی بوتانو لره الهتن حاجت پوره کوونکی یا حقدار د بندګۍ ته پرشتیا د سکیته چې ته بوتانو ته سجده کې او ته چې زمونږ حاجت دا پوره کوي ته دا چل کېته اصنامن الها اصنامن د ستورو شکلونه جوړ کړیو اصنامن د نیکانو شکلونه به جوړول او بیا د هغې عبادت به کو ته دا چل کې آزر د قرآن کریم د ظاهر نه هم دا معلومیږي چې نوم آزر دی چې نوم آزر دی بعضې تاریخ والو لیکلی دي چې د ابراهیم علیه صلات وسلام د پلار نوم تارخو تارخ او لقب آزرو خو تاریخ د قرآن په مقابله کې څه پیدا نه ورکوي تاریخ پرېږدوی د قرآن د ظاهر نه معلومیږي چې نوم آزرو د ابراهیم علیه صلات وسلام د پلار اتتخذ اصناما الها آیا ته جوړې بوتانو لره شکلونه جوړې الهتن او هغه بیا پوره کون کی د حاجاتو غنی حقدار د بندګۍ غنی اتتخذ اصناما د ابراهیم علیه السلام پلار چې وو نو دا دغه مشرکانو مشرو لوی پیر پکې داو بوتان به د جوړول نو ابراهیم علیه السلام توې درې خبر شوم چې ته دا کارم کې دا بوتان او پارلمانونه چې جوړې دا تکې ده دا سيزونه بیا خلک عبادت کوي انی اراک و قومک فی ضلال مبین زینم تعالی را استا قوم لره په گمراهی ښکاره کی تاسو خو ډیر غټ گمراه نه دا تاسو چل کوي انی اراک و قومک فی ضلال مبین مفسرینو د دې آیات په شرح کې لیکلي دي یو مسله سنم بت جوړول پټوان جوړول ټول ناجایز او حرام دي تصویران نن سبا مسلمانان درامی ګوري مسلمانان دا وای بابوجی دی پکې وای دا پکې کارټون دی وای دا پکې پلانې دی دا پکې پلانې دی د الله نه یره وکي او بیا خصوصا مجاهدین باید د دینه بالکل ځان بچو ساتي اسینه چې په دې باندې تاسو دوکه شئ چې مونږ جهاد کوو او مونږ هجرت کړی دی مونږ د الله تعالی دین غواړو او د الله تعالی د دین نه خلاف تاسو خپل کوي ټول مسلمانانو ته دغه ویم بیا خصوصا مجاهدین ورونو ته دغه ویم امیر سے محترم رحمه الله تقبله الله الله تعالی دې دغه درجات بلند کړي په سواد کې کله چې دغه امیر سے محترم شروع کړل د بیان نو پاغي کې اوله دا خبره و د ټي وي او د وی سي ار او دې چیزونو خلاف زه خپل په مټه کې ومه او مالته کې سبق وای په وخت کې زه په طالبګرۍ کې ومه نو د مټي په بازار الته کې یو میله بلګېدله په هغه ځای کې امیر سي محترم خلکو ټیویان راوړل د جمعې پر ورځ باندې وسېدل نو مونږ خو شروع د دینه کړې ده زمونږ چیرې خبره دینه شروع شوې ده نو چې شروع هم د دینه شوې ده او اوس واپس هم اقه شي کوه کارټونان ګوره ویډیوګانې ګوره نو خو مونږ په دې باندې خبره کوله چې دا ټي وي کتل ځکه نه دي صحیح چې بده کې خزر راځي مخې ته ته اوس ته فیسبوک دی کولاو کړی دی په هغې کې ته ګورې نو په هغې کې دا ښځې تا ته نه راځي هغه ګناه د خلکو نه ټي ویان سېزله او په هغې کې ته لګیا وي بیانونه دې کول او د امیر سه محترم سره راپاسېدلی وي دې حد ته دې راورسېدل چې څلور زره شهیدان ستا وشول په دې مسلو باندې د الله تعالی د دین په خلاف باندې نن ستا سره هغه ټول بوتان په جیب کې دند در سره دي په مانځ کې در سره دي تلاوت کې غرس در سره دي روزه دي نیول غرس در سره دي نو مونږ او تاسو دا په کوم خلی باندې کم دین منل دي اتتخذ اصناما الها دغه تصویرانو پټوان لګول جوړول دا بزان د دې بالکل ساتل پکار دي کوم علما کرامو چې په توی د جواز د هدا پورې کم په تور کړی دا هغه انتهایی د ضرورت تصویران دي لکه مثلا نن سبا عام ویډیوګانې د مجاهدینو دي استشهادي ده پیدایي ده په یو ځای کې جنگ دی مسلمانان نه رايخیږي په قران راویخ نشول په حدیث باندې راویخ نشول نو که به دی ول یو غیرت ورشي چې یو د یو مجاهد یو ویډیو ته ته شایع کیو داسې وکي چې هغه کس جذبه پیدا شي دغه د دومره حد پورې چرته د جواز خبره خو نور د دغه هم ډیر علما کرام خلاف دي چې دغه هم نه کی نو خو بیا دا چې خلکو ته یو ټکی ښکارا شي نو بیا چې چا موبایل ګوري د قران کریم به سره نه په موبایل کې د قران کریم تلاوت به سره وینه نه د قران کریم درس او سیرت به سره چرته وینه نه احادیث ته نبی اسلام به چرته نه یو کتاب به چرته نه کینو ټول دا ګندګین وډکی د الله تعالی نه ویریږئ زمونږ اواز چې څوک اوري او بیا خصوصا مهاجرین نو په دې کې که نارینه زمونږ اواز نه اوري نو زنانه خو به د اواز اورېدلی په دې خبره باندې لږ واپس سوچ وکړه چې څنګه خبره ده دا کار مونږ د څه نه شروع کړی او مونږ اوس کوو څه که دا را پکې الله تعالی دې ټول مسلمانانو ساتي انشاءالله زموږ په ټول مسلمانانو باندې حسن ځوان دی چې داسې کارونه به نه کوي خو داسې د ملنډو د پیشاړو د خنداګانو ویډیوګانې او بیا هغه ډاونلوډ کول په هغې باندې خرچه کول په هغې باندې مصرف کول د الله نه یره وکړئ وی قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علیه صلوات والسلام لیابی خپل پلار ته چې نوم داغي آزر او تتخذ اسنامن الها آیات جوړې شکلونه بوتان جوړې ته او الهتن هغه حقدار د بندګۍ غني ان یرا کې یقین زینم تا در او قومک او قوم ستپی ذلال مبین په گمراهی ښکارا کې سوال دای خو ډیر سخت الفاظ نه دی ویلي او دا مقام د دعوت دی په دعوت کې خلک گزاره کول پکار دي نو جواب دا غیدار چې اول بیان د سورې د سورې مریم دی په سورې مریم کې او ته ویل یا ابتی یا ابتی ای بابا جان داسې مکوه داسې مکوه ای بابا جان ما سره د الله تعالی د دین علم شته او دا چې ترا کم کار کینو دا بی دینی ده دا مکوه چې ونه شي نو بیا به خو ته خامخا دغه وې کنه ان یراک او قوم کفی ضلال مبین زین امتدر او قوم صدر په گمراهی کار کی اول نرم خبر او چې نه بیا ته خبره سخته ک کنه او الله تعالی او تم دا سخت ویل دي مشرکان تم دا سخت ویل دي انما المشرکون نجسون مشرکان نجس دي پلید دي او کله کله الله تعالی ول یمیز الله الخبیث من طیب دا منافق خبیث دی دا پلید دی دا مرتدین چری دا نجس دی پلید دی دا خبره بیا پکې وکړه دې کې په عبارت کې تقدیر دی لیستدل به دې لپاره چې ابراهیم علیه السلام په هغه باندې دلیل ونیسي ولی یکونا من الموقنین او دې لپاره چې شي د یقین کوونکو نه یقین عبارت دی د هغه علم نه چې حاصل شي په دلیل سره او پای کې هیڅ قسم شک شبهه نه لیکونا من الموقنین یقین هغه علم چې حاصل شي په دلیل سره او هیڅ قسم شک شبهه کې نه دغه ته یقین وای نو ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی دلایل خودل فلما جن علیه اللیل نو کله چې راوغړېدله کله چې راښکاره شوله په هغه باندې شپه راوغړېدله راغلله رأا کوکبا نو ویلید یو ستوری قال نو ویل ابراهیم علیه صلات وسلام هذا ربی آیا دا زما رب دی ای مشرکانو تاسو چې وایئ چې د عبادت کوي دا رب کېدلی شي دا رب دی اوس تاسو دې ته رب وایي پلما پلانو کله چې پټ شو کله چې ډوب شو هغه ستوره ختم شو نو قال ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین زنه خو خوم د خدای توب د پاره لا احب زنه خو خوم د اولوهیت د پاره الافلین پټیدون کې پریوتون کې زره د سیزونه عبادت کوم چې غلک ساس ستره بیا ختم شي تاسو دا څه کوم عقلان یې هاذا ربي دا معنی به نه کوي چې دا زما رب دی ولی ابراهیم علیه السلام په قرآن کې بار بار بیان شوی دی چې حنیفه او ما کان من المشرکین کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې او شرک طرف ته بالکل میلان نو خداغه د قوم مخ کې تاسو ته ویل د ستور عبادت وکاو شکلونه جوړ کړیو د نیکانو خلکو د هغې عبادت به کو نو کله چې ستوري راوختو نو د خپل قوم د پوهې کولو دپاره دا وایي هذا ربي معنا هذا ربي آیا دا په طریقې د دې ته وایي استفهامي انکاري آیا دا زما رب کیدلی شي نه دا رب دی او بیا د خدای د پریوته د سی یو شی تاسو عبادت کوئ چې هغه ټینګېدل هم نشي بلکې پریوزي نو دا پریوزي نو دا بل څوک پناه کوي الله تعالی بل څوک دی دغه نه دی چې د ستوري تاسو عبادت کوئ دویم معنی داره چې هاذا ربي آیا دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې ستاسو په عقیده کې دا زما رب دی پلما پلانو کله چې پټ شو پریوته نو قال او ویل ابراهیم علی السلام له حب الافلین زنه خو خوم د خدای توپ د پاره پټیدون کی ستوري د خ پټیږي پلما را القمر کله چې وری د سپوږمۍ بازغان زریدون کی بازغان راو ختله و زریدله نو قال ویل ابراهیم علیه السلام هاذا ربی آیا دا زما رب کېدلی شي یا دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې ستاسو ګمان داره چې ابراهیم علیه السلام بر دې عبادت کوي ولې فلما فلنو کله چې پټه شوله نو قال ابراهیم علیه صلوات والسلام ویل لئن لم یهدنی ربی ترجمه به صحیح کوي دې ځکه کنه ډیر نقصان به تپیش لئن لم يهدني ربي که نه وی ښودلی ما ته رب زما د مخکې نه لاکونن من القوم الظالمین نو من الظالین من القوم الظالین نو خامخا زه به هم اوما د قوم ګمراهانو نه که الله ما ته د خپل توحید دلایل او د خپل قدرت دلایل نه وی ښودلی نو زه به اوس هم ستاسو شان کې داسې بېدینه ومه ګمراه به ومه خو لیکن الله تعالی په ما باندې مهرباني کړې ده چې الله تعالی ما ته خپل توحید ښودلی دی او د توحید دلایل راته ښودلی دي لئن لم يهدني ربي که نه وی ښودلی ما ته رب زما توحید د خپل توحید راته نه وی ښودلی او په هغې باندې دلایل نو ما به زه به هم ستاسو شان نږدې اوس ګمراه وم ما به هم د ستورو عبادت کو خو الله تعالی زه له دې نه بچ ساتلی یم فلما افالت فلما را الشمس نو کله چې ولیده نور بعضې غتن ځلېدونکې نو قاله ویل ابراهیم علیه السلام هذا ربي ایا دا زما رب کېدلی شي اوس دا زما رب کېدل شي یا دا ستاسو دا ستاسو ستاسو په ګمان کې زما رب دی هاذا اکبر او دا لوی دی ستاسو په ګمان کې هاذا اکبر یو معنی دار هاذا اکبر د دې رڼا ډېره تیزه ده د ستورو د سپوږمۍ نه رڼا زیاته ده هاذا اکبر یو معنی دویم معنی هاذا اکبر دغه دغه نور چې دی اکبر دا لوی دی په اعتبار د جسم سره دا لوی دی په اعتبار د جسم سره په اعتبار د جسم سره دا لوی دی د دیو جنا علماو د هیئت ویل دي چې کم درې په ماهر پلکیات دي نو هغه وای چې د انور د زمکې نه یو سل شپږ شپېته چنده وای دا لوی دی یو سل شپږ شپېته چنده انور د زمکې نه لوی دی هاذا اکبر دا لوی دی دریم هاذا اکبر دا ستاسو په نیز باندې په الوهیت کې دا لوی دی ستوري خو واړه واړه دي او دا ستوري ستا د نور ساس په نسبت باندې ډېر غټ الٰه دی پلم ما پلت نو کله چې ډوب شو پرې وته نو قال ویل یا قوم یا قوم زما انی بری ام مما تشرکون زما ګوره عقیده دا ده انی بری اون زه جدا یم زما بایکاټ دی مما تشرکون دا څنګه تاسو شریک کوئ د الله تعالی سره تاسو مشرکان یې دا شرک دی بی دینی ده او زما بایکاټ دی ردی نه په شرک او په بيدینه کې مزنه یم زه د الله تعالی بنده یم او ما ته الله تعالی خپل توحید خودلې دی او دغه سي الله تعالی تر توحید دلایل خودلې دي نو زما او تاسو لار بالکل جدا دی یو بل وسا انی بری مما تشرکون وس د برات ذکر شو نو وس مو ذکر د توحید انی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض یقینا ما ځان برابر کړی دی انی وجهت دې ته وی اظهار د عقیده د مشرکانو مینځ ته ورغلی نو خپله عقیده بیان که خپله عقیده بیان که او اوریدونکو دا مونږ چې دا کومه خبره کو په درس کې خصوصا د حاکمیت په مسله کې د قانون په مسله کې زه چې تاسو ته کومه خبره کوم دا زما عقیده ده زه ته دا قویم زما عقیده ده قده دا نه جذبه ده او نه داسې یو چې په یو په غلط فهمۍ کې راغلی یو زما عقیده دغه ده زه چې راکم د تسویمه دغه زما عقیده ده زما ایمان هم دقه نو ابراهیم علی السلام خپل اعلان د براءت یو کمخ کی او خپل عقیده خلکو ته بیانې انی وجهتو یو معنا هم په سرینو کړی ده امام قرطبی رحمت الله علیه وای انی وجهت انی قصدت بعبادتی و توحیدی ما قص کړی په خپل عبادت او په توحید باندې قسم کړی د چا د الله تعالی د وجه نه مراد ذکر د وجه دی او مراد تنه دلته کې ټول بدن او روح دی زما ټول بدن تابع دی د الله تعالی زه د الله تعالی یک یووالی منم او حقدار د بندګۍ زه الله تعالی منم انی وجهت ما برابر کړی دی وجه خپل ځان للذي هغه ذات ته په ترسه مواد پیدا کړی دی اسمانونه ول ارض او مکه حنیفه کلک ولاړم په توحید الله تعالی باندې کلک ولاړم په خپل عقیده باندې مضبوط یم د الله تعالی په دین باندې و ما انا من المشرکین او زنه ما د جماعت د مشرکان نه د مشرکانو د بی دین مرتدیا د مرتدینو دا سه د منافقانو جاسوسانو سره د مونږ هیڅ قسم تعلق نشته ره مونږ د الله تعالی بندگان یو او د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غواړو وحاجه قومه او جګړه وکړه د ابراهیم علیه السلام سره قوم دغه وحاجه تفسیر مظهری وی پی توحید الله تعالی و نفی شرکای عنه ابراهیم علی السلام خو بیان وکړ کنه چې شریک د الله تعالی سره څوک نشته او د الله تعالی توحید بیان ک نو وحاجه قومه فی توحید الله و نفی شرکاء عنه جګړه وکړه د ابراهیم علی السلام سره ته د یک د یک یو الله تعالی به منو نو جګړه سره شروع کړله قال ان ابراهيم عليه السلام ته لا تحاجوني في الله ا جګړه کوي تاسو زما سره په توحید الله تعالی کې وقد هداني او حال دار چې الله تعالی ما ته خودنه کړی دا الله ما ته خودل د خپل توحید په دلایل باندې وقد هداني خودل د الله تعالی ما ته توحید خپل په دلایل باندې زه الله په دلایل باندې پیژنم تاسو زما سره په دې کې جګړه کوئ نو مونږ دا خبره وکړله وسره تنن بیا هم کوه پاکستان کې د الله نظام نشته دی دغه کفري جمهوری پارلماني طاغوتی فرعوني نظام دی مونږ د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړو پاکستان دارالاسلام نه دی پاکستان مدینه ثانی نه ده نو او په دې باندې زموږ سره دلایل قوي قوي موجود دي کم علما کرام چې دې ته د اسلام قلاوي او دې ته دارالاسلام په دی وای چې په دې کې منځونه کیږي روزې پکې خلک نسی یو پکې خوري او دغه سي حجونه لپاره خلک دي زکاتونه پکې ورکي په جماعتونو په مدرسو باندې ملک دارالاسلام کیږي نه کنه بیا امریکا دارالاسلام دی انډیا دارالاسلام دی روس دارالاسلام دی او دغه سي جاپان او دا نور څومره کوپری ملکونه چې دی بیا غم دارالاسلام دی ځکه پغې کې منځونه او پای کې روجي او حج او دغه پدې کې مشتره په نور ملکونو کې په امریکا کې به په جماعت باندې بمبار نه شوی پاکستان کې په جماعت باندې بمبار شوی په امریکا کې به د مسلمانانو مدرسې شته په غیبه باندې بمبار نه شوی پاکستان کې په مرسه باندې بمبار شوی دا شوی په امریکا کې به په قران باندې شراب غورځول شوی دی دا غي بیزتی شوی د يهودو نو سراو دا کړی ده خو په بم باندې به په امریکا کې نه ویشتلې په امریکا کې به په نه ویشتلې او پاکستان کې قران کریم په بم باندې الوته دی دا یې کړی ده نو وقد هدانی او خودلې دې ماته الله تعالی توحید خپل په دلایل باندې ولا اخافو زنه یریګم ما تو شریکونه به دا هغه سنه چې تاسو شریک جوړوي د الله تعالی سره الا یشاء ربی زه دا غینه نه یریګم که تاسو مار دغه نه یروي نو زه دغه نه یریګم نه الا یشاء ربی د دې سمانه ده الا یشاء ربی معنی دار چې کله کله مشرکان دا خبره وکي کنه وای ته زمونږ د معبودانو نه ویریږه که دینه نه یریږي لیونتوب به درته ورسي لیونی به شي مرضونو کې به اخته شي نو الا ایشاء ربي دا مستثنا منقطع ده دا ټکی به ځکه وی چې کله تا باندې مرستیا راشي یا بل څه پریشانی د باندې راشي نو بیا به دا مشرکان وای چې ګوره زمونږ نه قلارې د دا چل پیو شو کنه نو دا وایه الله تعالی چې ما په تقدیر کې کم لیکلی دی مرستیا و غیره نو هغه ما ته خامخا رارسي الا ایشاء ربي الا په معنا د لکن سره الا مگر لکن که کم وغواړي الله تعالی رب زما نو ما ته وسم مرزونه تکلیفونه راغسي هغه ستاسو د الهو د طرف نه بنئ د باباګانو باباګانو والا نه یم د غې نه نه یریږم بلکې هغه تکلیف به راته الله تعالی مقرر کړي وسع رب دی راګر کړی د رب زما کله شین هر شی علما په خپل علم کې د الله تعالی د علم نه څه شی بهر نشته لري افلا تذکرون آیت تاسو نصیحت نه قبلوي افلا تذکرون په دې کې اشاره ده یعنی نصیحت قبول کړئ دا معنی ده وکيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله د دې آیات مطلب داره حاصل داره حاصل داره چې ګوره تاسو مشرکان یې خلک وای کنه اکثر د بيدینه خلک وای الکه وای ریګه ګوره داسې مکه داسې وکه ګوره نو ته مشرکی ته د الله نه نه یریږي او ته ما چې کوم شي نه یری زه د هغې نه ویریږم ته د الله تعالی خلاف کې ته د الله نه نه یریږي او ما ته وې چې ویریږه داسې چلو که زه د الله نه یریږم زه ستانه نه یریږم او ته مشرک باید چې ته ویریږي د الله تعالی نه ته د خپل بی دیني ول نه پرېږدي ته چې ما خپل تراړې او ته مشرک نو ته زما دا ولې نه وانه چې زه موحد یم زه د الله تعالی د دین منونکی یم وکيف اخاف څرنګه ويریږم زه ما اشرکتم د هغه چانه شریک کړی تاسو د الله تعالی سره ولا تخافون او نه یریږي تاسو د الله تعالی نه انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک شریکان جوړ کړی د الله تعالی سره مالم ينزل به سلطانه چې نه درالې ګلې الله تعالی به داغه په بندګۍ باندې داغه په لوهیت باندې سلطانن څه دلیل ساس تاسو چې څه کوي دلیل سره پینشتره زه چې کوم ما سره دلیل ته ماته د خپل پرېږده ته د خپل ول نه پرېږدي په ایو الفریقین حق بالامن نو کوم یو د دوه ډلو نه ډیر زیات حقدار دی بالامن د بچکی په د بچکی دو د عذاب د الله تعالی نه بالامن په امن سره یعنی چې د الله تعالی د عذاب نه بچی ته د ته فرعونی په وجه او ته جنگیږي د پارلماني نظام د حفاظت د پاره د یهود او د نصاراو د رضا کول لپاره ته جنگیږي زه د الله تعالی د رضا لپاره جنگیږم اوس ته وایه چې د الله تعالی عذاب به په چا باندې راځي الذين آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی دی الذين آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی دی ولم یلبسو ایمانهم او نه دی ګټ کړی نه دی خلط کړی او دی کړی د خپل ایمان سره به ظلم هیڅ قسم ظلم شرک اولائک لهم الامن نو دا کسان د پاره امن دی بچ کېدل دي د الله تعالی د عذاب نه هم مهتدون او دغه خلک هدایت ولدي کله چې دا آیات نازل شو نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اې د الله تعالی پیغمبره کم یو کس ته پمن کې چاغي ظلم نه کړي الله وای چې د الله د عذاب نه به هغه څوک بچ کیږي چې خپل ایمان سره ظلم نه یو ځای کړي نو مونږ هر چا ظلم د ایمان سره یو ځای کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دې دې کې مراد د ظلم نه ان الشرک لظلم عظیم دغه ظلم ته مراد دی دغه ظلم ته مراد دی سوره لقمان دیار لسم آیت کې راغلی نو دغه ته مراد دی عام ظلم ته نه دی مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولائک لهم الامن وهم مهتدون دا آیات وای وردین مخکې څه خبرې وکړلې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چاته چې د الله تعالی نعمتونه ورکړل شي په شکر او هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کی و و منعا په صبره او څوک دې څه شی منه کې او په صبر وکي و ظلمه فاستغفر ظلم یو کو استغفار وای و ظلمه فغفر او چاو سره ظلم وکاو دو ته ما پیو کړله و سکتو چپ شو نو نبی صلی الله علیه نبی رسول الله بیا چپ شو نو بیا نبی رسول الله فرمایل صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ماله یا رسول الله ماله یو سړی دی ظلم وسره وشو هغه معافي وکړله یو سړی د ظلم یې وکړو بیا استغفار ووایه یو سړی د الله تعالی وله نعمتونه ورکړي دي شکریا ادا کړله نو او چاته سم منه کو په هغه باندې صبر وکړه ما له یا رسول الله دغه لپاره وسی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اولایک لهم الامن وهم مهتدون دا آیات وای الله به د خپل عذاب نه په امن کی او دا کلک هدایت ولدی ابن کثیر رحمت الله علی هغه واقعې ذکر کړې ده د آیات په شرح کې و جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی و موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مدینې نه ووتلو په تشکیل باندې روانو جهاد لتللو او د کافرانو سره جنگو په لار کې یو سړی را ووته او په سورلۍ باندې ډیر زیات تیز را روانو مخې ته را روانو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دې سړی د څه شي اراده کړې ده خو را روان دی کله چې راغی د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې ودرېده اوږده واقعه ده خو لنډ حاصل خلاصه د هغې دا ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل من اين د کم طرف نه ته راغللې نو د پلانۍ علاقې نه راغلمه او د خپل اهل او عیال نه خپل بال بچ نه راغلی معنی ده د خپل ځای نه راغلی د خپل علاقې نه راغلی د خپل کور کلی نه راغلی نبی رسول الله وتویل عین توریدو چرته زی اراده لري چرته ده بس وی د دغه خوا دراغلم نو وی اراده می ده یو پیغمبر دی نوم دغه محمد رسول الله دی دغه خوا لازم نبی علیہ السلام او ته اصبته اصبته بس دغه سره ته ملاو شوی بس دغه قدر خبر کې سره کې غالک ده دی صحیح ده نو وې د الله تعالی پیغمبر ایمان راوړم لاس تیرته کولاو کې چې بیعت سره کوم ایمان راوړم بس ایمان راوړ روان شو خو ډیر زیات په سورلۍ باندې به ډیر زیات تیز ته ډیر زیات تیز سورلۍ دومره زیاته تیز او په کنټرول کې نه ولاندې یو کند و کله سړی تیز رواني او مخې ته داسې یو ځای راشي چې هغه لږ هم ښکته نو او سړی ډیر زیات تیز کنه لکه دې مثال لسره چې ګاړی روان دی او غټه کډول راشي یا جمپ ته راشي بیا دغه سره څنګه چل کی د ګاړي سره نو بس دا ډیر زیات تیز روانو بس لاړ او مخې ته سورلۍ نه ولګیده او یو خټ لره وغړید ابن کثیر رحمت الله علیه وی اولئک لهم الامن هم الامنون یوم القیامت دا اولئک لهم الامن دا د قیامت سره لګي د دې لپاره امن دی په آخرت کې د عذابونو د الله تعالی نه و هم مهتدون په دنیا ابن کثیر رحمت الله علیه دا د دنیا سره لګي په دنیا کې دا خلق پاخه دي په هدایت باندې او په قیامت کې بچ دي د الله تعالی د عذاب نه وتلک حجتنا اعطیناها ابراهیم وتلک حجتنا او دغه دلیل د توحید زمونږ دی آتینا چې مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته مونږ دغه دلیل ورکړو وتلک حجتنا آتیناها مفسرینو لیکلی دی دا آیات دلیل لري پرې خبره باندې چې دا تیر شوی کلام مخکې د ابراهیم علیه السلام چې دا ذکر ک هاذا ربی هاذا ربی تر د مهتدون پورې چې دا مخکې کم بیان شو دا ټول دا په طریقې د حجت سره پیش کړی دی ابراهیم علیه السلام د قوم سره چې دا کوم مخکینی خبره کړې ده چې هاذا ربي یعنی دا ته دلیل وای دا رب کېدلی شي دا رب کېدلی شي تاسو د دې دې ته رب وای دا خو پرېوته نو دا اوس دلایل دي دا ته بیان کړي دي نو الله تعالی وای وتلک حجتنا دا مخکې چې دا کم بیان شول دغه او دلیل توحید زمونږه آتینا هم ورکړو ابراهیم علیه السلام ته آتیناها بطریق الوحی په طریقې د وحی سره مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته علا قومه په د پاره د پوهه کولو د قوم په مقابله د قوم کې علا قومه دا د ابراهیم علیه السلام د پوی د پاره نه و چې څوک تی دا استدلال ونسی چې هاذا ربی ابراهیم علیه السلام ته توحید د الله تعالی نه معلوم نه نه دغه نه بلکې علا قومه د پاره د پوی کولو د ابراهیم علیه السلام نه بلکې په مقابله د استدلال د قوم د د ابراهیم علیه السلام کې و ده او تلک حجتنا او دا مخی کوم ذکر شول نو دا دلیل توحید زمونږ ری اتینه ورکړل مونږ ابراهیم علیه صلوات والسلام تعالی قومه په مقابله د قوم دغه کې نر په درجات من نشه او چتو مونږه پرته کوم مونږه درچی د چا چې وغواړو ان ربک یقینا ربستا حکیم حکیم حکمتون ولده حکیم حکمتون ولده حکیم فی اقواله و افعاله ابن کثیر رحمت الله علیه علیم پوی دی من یهدیه و من یذله څوک چې گمراه دی څوک چې هدایت والا دی الله تعالی په هغه باندې پوی دی الله په دې ټول باندې پوی او وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا و نوحا هدینا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دا ولس انبیاء علیه صلوات والسلام الله تعالی ذکر کوي تاسو ته ماویل یو دلیل نقلی اجمالی دی او بل دلیل نقلی یو دلیل نقلی تفصیلی دی د ابراهیم علیه صلوات والسلام نه چې الله تعالی ډیر پر را لګلو چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکا او بل دلیل نقلی اجمالی دی چې د ولس انبیاء علیه السلام ذکر کوي چې دیو هم عقیده توحید ته دعوت ورکړی نو لنډه دا شوله چې دا اتفاقی مسله ده د توحید د الله تعالی د ټولو پیغمبرانو اتفاقی مسله ده ووهبنا له اسحاق او وروبا خمونږ ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام کلن هدینا هر یو ته مونږه ښودنه کړې وه توحید د الله تعالی هدینا یعنی د توحید د الله تعالی مو ته خودلې او نوحن او نوح علی السلام ته هدینا خودنه کړې او مونږه توحید من قول مخکې ردینه و من ذریته او د اولاد د نوح علیه السلام نه توحید خودلې او مونږه داوود علیه السلام ته سليمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام وکذالک نجی المحسنین او دغه سی بدله ورکو مونږه المحسنین خیسته عمل کوونکو ته المحسنین چې خیسته اعمال کوي الله تعالی او ته خیسته بدله ورکوي الله تعالی دا ډیر مختلف پیغمبران انبیاء علیه السلام چې ذکر کړی دي او په دې هر یو کې جدا جدا صفاتو څوک بادشاهان دي څوک ډیر جت غریبان دي په چا باندې د جیل د کالی پراغلی دي او چا ډیر معجزات پیش کړی دي او څوک ډیر جت عابدانو او څوک داسې و چې د هغې مرګري ډېر زیات کم و خو لیکن په هر حالت کې د انبیا علیه صلات وسلام هغې د الله تعالی توحید نه دی پرېښی حاصل د آیات دا دی پیغمبران په حالت د مشرۍ کې په حالت د بادشاهۍ کې په حالت د مصایبو کې په حالت د سخته کې په حالت د زهد او د عبادت کې په حالت د کموالی د مرګرو کې د الله تعالی توحید پرېښی نه دی وکذالک نجی المحسنین او داس بدله ورکوم موږ خیسته عمل کوونکو ته زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام الیاس علیه السلام کل من الصالحین دا ټول د کامیابونه صالحین کامیاب تی کامیاب کامیاب تی مراد دی الفائزین اسماعیل علیه السلام ول یسع یسع علیه السلام یونس علیه السلام لوط علیه السلام وکلا فضلنا علی العالمین دې ټولو ته مونږ غوروالی ورکړی او په هغه خلکو باندې دې ټول له الله تعالی غوروالی ورکړی دی ومن آبائهم و ذریاتهم او بعضې د پلارانو د دیونه او بعضې د اولاد د دیونه و اخوانهم او بعضې د ورونو د دیونه وجتبینهم غوره کړی مونږ هغې لره و هدیناهم الی صراط مستقیم او رسولی مونږ هغه لارې برابرې ته یعنی په دې مخکې انبیا علیه صلات وسلام کې د ټولو پلاران زامن او ورونه دا په دین کې نو من لفظ ذکر شوی د بعض انبیاء علیه صلوات والسلام پلاران د بعضو زامن د بعض ورونه هغه ته الله تعالی هدایت کړو په توحید باندې کړ کړیو او د بعض پلاران چې هغه گمراه وو د ابراهیم علیه السلام پلار گمراه وو کنه د بعض اولاد گمراه وو لکه د نوح علیه السلام زوی کنعان رستو به واقع کې راځي هغه بی دینو او د بعض انبیاء علیه صلوات والسلام ورونه هغه ته الله تعالی هدایت کړو د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام هغه ته پیغمبري ور کړو و اخوانهم واجتبینهم غوره کړی مونږ هغه و هدینهم هدایت ته کړی مونږ الی صراط مستقیم اغلار برابر ته ذالک هدى الله ذالک دغه مخکې هدایت ذالک کی اشاره ده هدیناهم واجتبینهم دغه هدینا هدینا لپس چې راغلی دغه د اشاره ده دا مخکې چې کوم هدایت د الله تعالی ذکر شو دغه هدایت د الله تعالی دی یهدی به هدایت کې به دغه سره مې شاو چا چې وغواړي من عبادی د خپل بندګانو نه ولو اشرکو کچری شرک کړی وای دغه انبیا علیه صلوات والسلام چې دا مخکې بیان شول لحبط عنهم ما کانوا یعملون نو خامخا برباد شوي به وي د دیو هغه عملونه چې دیو کول لنډه دا شوله چې په شرک باندې د پیغمبر اعمال ختمیږي د پیغمبر اعمال نو بل پکې کم کوجا ده چې د هغې خلک کوی بل پکې کم ده د کم باغ مولی ده چې د هغې اعمال به په دې باندې تباه کیږي چې پیغمبر شرک وکړي ټول اعمال یې تباه دي نو چې بل سړی شرک او کفر او بېدیني وکړي د هغې اعمال خامخا تباه دي اولایک الذین دا هغه کسان دي اتیناهم الکتاب چې ورکړی موږ دیو ته کتابونه او الحکم او پوهه د دین د الله تعالی او نبوت او پیغمبري اتیناهم الکتاب الکتاب کې لپلام جنسی استغراقی دي ډیر کتابونه ته الله تعالی ورکړی نو بعضی پیغمبرانو ته زیاتو پیغمبرانو ته د سیده چې د مخکینی پیغمبر کتابه ته په میراث کې پاتې شوی دی او بعضې پیغمبران ته الله تعالی نوې کتاب ورکړی دی والحکمه او پویه د دینو ته الله تعالی ورکړی وه والنبوت او الله تعالی د مخکې ته پیغمبري ورکړی وه په ای یکپور بها هؤلاء نو که انکار کوي د دغه مسلې د توحید نه بها چې د مخکې پیغمبران چې دا کم مسله بیان کړې ده د دغې نه انکار کوي هؤلاء دغه کسان هؤلاء مراد درینه موجوده کافران دي نو فقد وکلنا بها قوما یقینا توفیق ورکړیو مونږ دغه مسلې هغه قوم ته لیسو بها بک لیسو بها بکافرین چې نو دا غینه انکار کوونکی او وکلنا بها قوما مراد د نه د انبیاء علیه صلوات والسلام دی ملائک دی مهاجرین دی انصار دی الله تعالی هغه ته توفیق ورکړیو چې دغه مسلې نه انکار نکاو وکلنا بها قوما پوهه کوي په ځان د دې ځای باندې یعنی که دا موجوده کافر د د مکی مشرکان دا غینه ورستو د قیامت پورې دغه مشرکان د الله تعالی د دین نه انکار کوي نو وکلنا توفیق ورکړی مونږ وفقنا معنا سره توفیق ورکړی مونږ بها د دغه دین د الله تعالی د کلمې د توحید قوم انداس قوم ته چې اغه ته انکار نکاو سوکو انبیاء علیه الصلاة والسلام ملائک دي مهاجرین دي انصار دي تابعین تبع تابعین مخکې بیان شوی دي کنه اولایک الذین دا کسان دي هدا هدا الله چې الله تعالی هدایت کړی واغی ته خودلې وته الله تعالی خپل توحید په بهدا هم مقتدی نو دا غي د لارې تابعداري وکي دغه د لارې تابعداري وکه د انبیاء علیه السلام په لار باندې روان شه قل لا اسلکم علیه اجر تو تو پیغمبران نه غواړم تاسو نه په دې مسله باندې اجر ان سمزدری ان هو الا ذکر نه دا مگر نصیحت دی للعالمین د خلکو لپاره قل لا اسلکم علیه اجر په دې کې دوه خبرو ته اشاره ده دوه ارکان د دعوت بیان شول یو اخلاص په ما کې اخلاص دی زره مسله بیانوم په اخلاص باندې او دویم دره چې په ما کې امانت دی نو او په نور زینو کې دا غینه تعبیر شوی دی انا لکم ناصحون امین زه تاسو خیر خوایم امین امانتدار یم نو ناصحون کی اشاره د اخلاص ته او امین کی اشاره د امانتدار او انبیاء علیه صلوات والسلام په اجر انبیاء علیه صلوات والسلام په دعوت او په تبلیغ باندې اجر ځکه نه وړي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د الله تعالی د دین دعوت هغه پرځي نو کله چې پرځ عیني نو په هغه وخت کې بیا په هغه باندې د چانه مال او غیره غسل لغه صحیح نه دي ان هو الا ذکر نه دا مگر نصیحت دی نه دی دا مگر نصیحت دی لیل مگر نصیحت دی للعالمین د خلکو لپاره الله تبارک تعالی دې موږ تاسو ټول ته نصیحت جوړ کړي قران کریم نصیحت دی الله تعالی د دین بیان د نصیحت دی العالمین د دې کې مراد تینا انسانانو پیریان تی مراد دی تر د قیامت پورې قران کریم او دې آیات نه مفسرین یو بل مسله را وستلی ده هغه دا چې اخیره پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم دی هغه ته الله تعالی وحی ورکړی دا وحی جلی او وحی خفی نو دا پیغمبر تر قیامت پورې پیغمبر دی بل نوې پیغمبر ناراضي او قران او حدیث دا تر قیامت پورې جاری بل چې بل وحی بیا نه راځي بس دغه وحی ده ان هو الا ذکر نه ردا مگر نصیحت دی نصیحت دی للعالمین د خلکو لپاره